ای عمان بلکار سه دا عمان یا عمان په شط سره عمان عمان دا په شام شي د بلکا څنګه نږدې زوی ده بلکا کله ده عمان شار ده یو عمان په یمن شي ده یو په شام شي ده ځکه بلکا ته موږ عمان وشي د عدن نه وسه د عدن یمن په طرف ته امو تر د عدن نه وسه تر عمان بلکا رسیده لم يزمع بعد بعد ابدا تجربه نشي پاسته اذا يو شربتنا همشا دي پر بنر تجربه نشي او په جناش چې کوم شوکی نه دی ابه تلزوز دی پر وی شو کنه تند به نه پور کوي اول ناس ورودن په ټول حقش اول اول سړی د اطلاق پر حالت کې تلو ترسي فقراء المهاجرين ا فقراء مهاجرين دوی دا اول اول سړی دې هر کله چې موته تلو ترسي کی دا چا پښتنه نو کا چې کوم کم کوم مې مدن چې تو سه د خبره کړه چې تو سه د عزیز کړه تو سه لکه ما بحران ایسته دمر ډېر حکم ترسي تو سه دمر ویسته کله سبا میاتن او سمانه میاتن ملو وسوي او تاسو خلکو و دا وی چې تو سه دا لکه ما بحران ایسته کنه اے خلک چې مو ترسي او په لاک حصے تقسیم کې کنه ستر کروڑ ستر کروڑ جوړیږي کنه او یا کروڑ خلک تو چې کنه هغه دا د اوسه وای وته وای لا کومه بخت دی د او یا کروڑ دا اوسه وای کنه لا کومه بخت دی چې تو چې لا کومه بخره نه یسه یعنی په دینا ډیر دی چې مو ترسي ها پانا ډیر دی رواه ابو داود وعن سمرا قال قال رسول ان لكل نبي حوز د هر پیغمبر څلور شته په محشر شاه په جنت شاه وانهم لا يتباهون او د پیغمبرون به په خریا سره کو ايهم اکثر واردتن چې کومه به د ډېر ول منې ولا اچا ورته وردا به ډېری وان لارجو ان اكون اكثر ما يتنم ودا امید چې زه به کنه و د ټولې پیغمبر شه زه ډېر ولا د وردا ولا که چې مو وردا به ډېری رواه ترمذي وقال حديث غريب وعن انس قال ساعت نبي سم نبي سم پشتنا وکړه نبي سم سول وکړه چې دی ان يشفع علی یوم القیامت چې قیامت پر مو پر خاصه پرش پته کې یمو فقال انا فعل وجه چې زه کنه کریم کین بس وعده دې ته به پرش پته کو کنه او ته یار صلی الله فاین اطلبک چې ته به د غوړم بیا قیامت سره اې او شفاعت ته تام به چې پتو په څه ګرځه قال اتنبني اول ما تطلبني الصراط وړه مو اول به مې چې وړې په پل سرات مې وړه هغه کمې مې مې امت ته به ویلوړم کنه ا دې نه به نه خاطر کړه به خامخا درېږه کو ته فعلم الککا عن سرات کا په سرات مې نه کپ ته سره ملاو نه شو قال فطلبني عند ميزان اتل سره مې وړه هغه کبه ده امت ته دې چې کله عمل تول کړي امو په نګرې شي به کېږي کنه تل څنګه ویلوړم کو ته فعلم الککا عن ميزان قال فطلبني عند الحوض اتل سره مې وړه کنه په تلو باندې ویلوړم دا دې کا دا چې کوم ترتیب ذکر دې کا شو دا ترتیب واقعي به داس نه وي دا مطلب نه کړ شته کنه ودا ترتیب دې په لسرات نه کنه خامخ اده کمه پیدا کوي شي کنه ځکه چې اده کچه سپره موتیون می پوتې وي نه پر کنه امر به نه راځي لو کنه کنه کنه په په غا په یبه ویلو کنه ایبه په ویلو کنه خو اده کا کنه غانا جنابا وی کنه جنابا خو دله خو چکیم خطر وی ده خطر ته خیر ډیر سی کنه خطر دی خو یا سلا دو یا نه پولیس رات کنه دې منه خاطر دا مطلب ده وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم مر مقام المحمود مقام محمود سره دا چې کومه پاک ذکر شوی ده کنه عسى ربك ان يبسك مقام محمودا قال ذلك يوم دا یو ورځ الله به فرمي چې اوکسو خلیلی امو دوست جبیر وغه دي سکنه فیؤتا بریتتین بیزاوین دو سپین پټکی به رول شي مریات مریات الجنت ای جنت پټکی نبی کنه ثم اقصى على اثره یا على اسره په د پسې به موته خطر وغوستل شي دا یو جزئی فضیلت ابراهیم علیه السلام کنه ثم اقوم عن يمين الله مقاما دنا بعد زود رجو په شي طرف ته لا پک په درېدل سره دا د نهایت قرب علامه ده چې دا لا پک ته پټول نه چې په شي طرف ته کنه ای بشاس طرف ته وي یا بیتو یا بیتنی الاول اخرون چې مو ته اول لا ته زرویږي واخر په کان خلق ته زرویږي کنه چې په داسې کنه مقام شي ویړي الله کړم شي سان شي ویړي وعلم ایر ابن شوبه کار کار سم شعار المؤمنين يوم القيامه على الصراط رب سلم سلم احاس علامات مسلمونه چې په پیژندل شي کنه یا قیامت پر باندې په پولیسرات باندې به کنه دا وځي چې رب سلم سلم ها دره پته کې چې دا مسلمون دي حالت دا ټکی په خله وګوسي دا تکرار تکید پر دا یا تفسیر مراد ده چې دا به یو نه وي کنه باب چې رب سلم سلم سلم کنه وعن انس ان النبي سم قال شفاعتي للكبائر من امتي شفاعت امو خاص شفاعت ادا د اهل کبایر د پره کبیره کی بیره ګولې خلک د پره امو په مت شه شفاعت امو شفاعت د اهل کبایر د پره د امو په مت شه سه پرش کړ چې کبیره ګولې به کړی وی کنه دا به کنه خاص ذکر نه راپی مرونه کبایر د پره شفاعت نشي کړی به مو خاصیت دی هميشه عقيده د رسول جماعت چې شفاعت د حق ته او قیامت پر بند شفاعتی نبی پس پرشته بخل سول وی معتزله او خوارج ځان منی شفاعتی نه ان شفاعت نن کار کو او چې سمره د شفاعت آیتینا پر پک سړي پاشه تویلی نه کو چې کوم ساعت نه ولې دي هغه شفاعت د ارفه درجات پر وخلی چې په جنات شه ا ت ر ك ي د پ ر ش ف ا ت شتا خدا چې مجرم وي کنه ګناګور وي جهنم مستحق وي به پر شفاعت باندې خلاص شي دا شفاعت دی نه مني او مې وی کنه چې شفاعت کنه دا حق تا دا نه من راوتینه شفاعت الکبائر من امتی چې اهل کبائر یا د څنګه درجات ترقی ترقی ورا شفاعت دې پر کوه ا د ه پر د شفاعت په چار ده چې خلوص شي جانم نه که ا د ه پر ترکې ولا شفاعت په چار ده کنه دا سری د دې د پر چې مجرم د پر ګناه ګوره د پر شفاعت کنه دا غشتا شفاعت په ذکر اسمه ده یو شفاعت عامه ده دا د نبی سم خصوصیت ده چې عربات تیر شو چې خدای د بنګول سره حساب کتاب وکړي دا بل پیمای بل شي کوي زونه به د کتاب تری او دریم شپه دا ده که نه چې مجرمون دي ګناهګور دي که نه جهنم حکم په شوه دا خو چې خلوص شي دا به دا نبي سم خصوصیت نه ده بلکې دا نه شهیدون با کو علما با کو نه چې کوم خای په تاګونو خلکو چا تعالی په دا مقام بیر کړی وي کنه کامل کسا یا شهیدون کسا به دا کو شاکنه الله په ګورنګور به خای په نور چې تخلص کړی وي سره ته ملاول شي او بل دا دا کړ چې جهنم ته لوټ شي بیا جهنم نه چې کنه ربوس یې کنه تیرا چې سزا په تیرا نشي کنه ربوس یې دا شفاعت نه په مرونه کړ شي نبی مې بیا کو نه خپل بیا کو او رښتیا بیا کو کنه او بل دا چې جنت ته لوټ شي به په جنت شي ترقی دې پر شفاعت کنه دا به نه دې سم شفاعت وي چې ترقی وي پر شي په دې نه دې ترقی ورکنه او په وین شفاعت شي بیا فقط ته شفاعت مو شفاعت ولا کوچ نه کنه مو ته شفاعت ته ملاو شي کنه چې دې په څه پرشته بونه دا مې چې دې په نیمه بونه کنه اتلو کنه زه په دې نه ډېر وکړ وهیا لمن ماتا خلا یو بلا شنه امو شفاعت په هر هغه چا پر وی چې مرشي و د الله سره شریک نیوی نیول کنه بحث سره به کنه کډیر کبیره ګره کوي د پر به مو دا شفاعت په بیبی دا او ته مې به ماجه وانا ابي سعيد ان رسم قال ان من امتي من يشفع للفئام امو په مسجد الله خلق چې ابي شفاعت کو یو هات جماعت ته پره ومن من يشفع للقبيله زنا به قبيله دې پر شفاعت کو زنا به د عصبه دې پر عصبه جماعت ته پر شو عصبه د سلويش نوستا یې نه کنه سلويره سابره سي عصبه دې فقال بكر وما عليك ان يدخلن الله كلنا الجنه تو تاسو نقصان دا چې الله پاک مشتو جنت ته بيوځي کنه څه نقصان کیږي که سرګړه نه کا فقال عمر عمر ته چې ان الله عز وجل ان شاء خدای پاک چې وګوري دا بر مهربان ده چې ان يدخل خلق الجنه بكف واحد چې الله به ټول په یو کف باندې نه بسې کنه دوه کټونه خو ځکه چې په یوه کنه لا په شبه لا په ټول جنت سره چې خای په خوا شي فقال نبی سم صدقه عمر عمر رښتیا وی کنه الا په چخوا شي به ټول سره شي جنت ته دا رسول دا چې نبی سم کنه بیا اول نو نبی سم دا سبیل نبی ته ویل کنه هر یو رنګه بکره پیښه ده کنه او ته چې ارزت نه نسکی ځای نه خبرو کنه نه راو کنه ویل کا چې د بشارات ا دې زری و د بشارات ته کنه ا دغه دخل شته کنه په ترکی شي دخل شته کنه ا دې کا پرې ترکی ته پرې شوه ا مقام وکنه ا تفسیر مقام ده ا زری مقام ده د رضا مقام ده و د بل د تسلیم مقام د عمر فاروق صاحب ولا کنه الله پاک چې څه کې خوښ وي کنه دا یو مرتبه ده کنه الله پاک چې په سبب د خوشېږي مش د څه خوښ وي کنه کنه مش به غوړې وتر دي کنه تسلیم و انقیاد کنه ای بندا چار دا چې الله پاک کوم ته وړي چې خوښ به ته څه خوښ وي کنه یو رضا ده یو تسلیم ده کنه هغه بکر خو په مقام شو ده کنه چا خو کنه خوشو ولي خای پک نه کنه او پای باندې تسلیم غالب ده چې الله پاک چې څه خوښ وي کنه چې سر باندې ګو کنه بس الله پاک حکیم ده کنه او میډیا کې بندګونی کنه میډیا الله پاک ته ځنه حواله کړی دي په بات په اخر شي ته ګو کنه چې تسلیم مقام اشتا کړه دا به وي کنه چې خای پک کنه دا نه څه به څه حق دوری دی وسره یا کنه پر دې چې تاسو کنه خوښ وي کنه ته هر کړل شي په ګرمي شي بده ورسي چې ګلاس یې بده مې درونی وي وقال بعضهم انا الذي وهبت لك وزوا زنه به پېکه چې مو چا او دسه پرې بل تر رسېږي کنه او دسه پرې مې چې بدل کړی وي فيشفع له اې پر به شفاعت کو فيدخل جنت جنت به داخل کو اې دې حدیث دا سبق ته چې سايده کنه د هر چا خاطر مدرات سکی کنه سړی خوشلوه چې په څه باندې خلک خوشلوه څه پته لګېږي که نه که نه په دې باندې ګورې شي څه پته لګېږي که نه که دغه جنتي و که نه بیا دا خاصه خور یې به دې په کور باندې روشي که نه هنوز چې شګړه سره کړې که نه په کور باندې روشي دا روپې غري چې ته دا ما یو مين خیبه چې درکړې وې که نه نو په مې سره غلي دو که نه ته خو جنت ته ته دا به دې په شمر روشي وعن ابي هريره سم قال ان رجلين ممن دخل النار اشتد سياحما دواك اصحابين دي جهنم تدون دي هغه چغې سخت شولې یې ته داخل شوې دي خو چغې سخت شولې فقال رب تعالی ابي ته چې خرجو مروي بستا رب فقال ما ايش نشته سيما اسه دې وجه نه ته چې دا چغې سوت شوې ته سو ډېر سي کې صاحب جنان جان فندره خلک قال فعلنا ذلك لترحمنا فقول ما سكت تركنا من وزر غيرك قال فان رحمتي لكما امو زور توس پر دادا چې ان تنتر کا چې توس بیالو شتا په اول هم کلم حل برک اوله څه په نمبر 1 ده کنه لکه په شان د برښنو ده کنه په شان ده ا پراک د برښنو ثم کریه بیا دویم په توګه کا تیز بود ثم کا خضر الفرس فرسه کا خضر فرسه دریم نمبر لکه د اوس منډه ځان به داخ تیز پرسی ثم کا راکب شرح لري لکه سویر په یوشا باندې مسلمان به ودرېږي حتی تزلف هم الجنت چې جنت تاسو تر نږدې کړی شي که نه د جنت او جهنم د ځوان سوري غوندې دي که نه تاسو تر نږدې کړی شي فیاتون آدم نو د حق آدم ته ورشي فیقول یا ابانا استفتحنا جنتا د جنت مې خپل سوا د ذات خپل سوا که نه فيقول ابيتو چې وهل اخرجكم من جنت الا خطيئه ابيكم نه سي بیا هغه څه چې ته کنه امر ورته شوی چې دا دغه د پیپا پر شاخه شه فمخدوش ناجن ومقردس في النار فمنهم مخدوش زنا به جرب ولا شوی خو ناجن خلوص بشي ختمه ته غشه مشه بیر پوت شي خلوص بشي ومقردس في النار او زنا به کنه تر یې شوی په یې شه ا به کنه پر شاخه شي به کنه خلوص نه یې ته به وتري ترتیب وی ير به سوي وی کنه بیا سرمن پښې وی نری کنه